الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب مخکې بیانو د منافقانو منافقانو له به چې کله شی ورکړی شو نو ډېر زیات خوشحاله به او چې د دوی به حق نه کېده او رسول الله به ور نه کو نو بیا به په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې اعتراضونه کول یلمزو که فی صدقات چې دا صحیح تقسیم نه کوي قرآن مجید نن وی چې الله تعالی د زکات د تقسیمولو او د صدقو د تقسیمولو اختیار هیچ چاته نه دی ورکړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وي دا زکات چې دا کم فرض صدقه ده الله دا راغشتې ده او د دې مصارف په خپل اته قسمه بیان کړي دي نه پیغمبر ته اختیار ورکړی دی نه بل چاته ورکړی دی نه بل چاته ورکړی دی په خپل اته ځایونه ښودلی دي که یو سړی په دې اتو کې یو وي نو حقدار د دی دی چې دی زکات والی او که په دې اتو کې دی نی نو نه دله زکات ورکول جایز دی او نه دله زکات اغشتل هغه جایز دی نو وی انما الصدقات یقینا صدقی انما الصدقات یقینا صدقی صدقات جمع ده یو ته صدقتون وی صدقه هغه مال ته وی چې بنیادم یې لګی د پاره د رضا د الله صدقات جمع د صدقتون ده صدقه هغه مال ته وی چې بنیادم یې لګی د پاره د رضا د الله او لکه کم مال چې د الله د رضا د پاره لګوی کنه نو دې سره د دې لګونکي دا ګناهونه لرې کیږي چې لرې کیږي نو دا شی د ګناهونو باندې لږ دغه شوي وي لړلي شوي وي د دې وجې نه د صدقې مال خوړلی دا داسې ډېر ښه شی نه دی صدقې مال خوړل پیغمبر علیه صلات وسلام باندې خو بلکل منه و چې صدقه به نه خوري که هغه نفلي وي او که هغه دغه وي د عامو خلکو دپاره اجازه شته خو ښه شی نه دی برکت پکې نشته دلته مراد ما وی د صدقو نه فرض صدقې دي چې هغه زکات دی انما الصدقات یقینا صدقې او زکات دا د چا د پاره دی للفقراء دا دی د پاره د فقیرانو اته قسمه ښیي والمساکین او د پاره د مسکینانو زکات چې دی دا خاص حق د چا دی دا د فقیرانو دی والمساکین او د مسکینانو دی فقرا جمع د فقیر ده مساکین جمع د مسکین ده اسانه خبره دا ده چې مسکین هغه کس ته وي چې په کور کې اسم نه لري اس او فقیر هغه ته وي چې څه شی خو وسره خو هغه نصاب ته نه رسی لږ مال وسره خو هغه مال د نصاب نه دغی کمی نو دله زکات اغشتل هم جایز دی او که دې سړي له زکات ورکوي هم وله اغشتل جایز دي او ورکول هم جایز دي نو زکات دا دی د پاره د فقیرانو او د پاره د مسکینانو والعاملین او دا هغه خلکو د پاره چې هغه عمل کوونکي وي او مقرري علیها پر غونډولو د زکاتونو کم سړی چې حکومت مقرر کی چې د دې علاقې دا زکاتونه راغونډ کا او هغه زکاتونه راغونډ کړو نو دی هم حقدار د ده دی د دې دی چې د مزدورۍ په شکل باندې دله دغه ورکې د دې زکات نه پیسې کم سړی چې حکومت مقرر کړي د پاره د زکاتونو راغونډولو نو دلم دا جایز دی چې د مزدورۍ په اندازه باندې د دینه دغه واخلي پیسې خو دلته سوال دا دی چې مالدار سړی دی او د زکاتونه راغونډ کړو نو دی د زکات نه مزدوری څنګه اخلي زکات خو دی د پاره د فقرا او د غریبانانو دی خو فقیر او غریب نه دی کنه د هغې جواب فقها دا کوي چې اصلي کې دا مالدار چې دا زکاتونه راغونډوي دا د دې غریبانانو نماینده دی د دې غریبانانو فقراو وکیل دی وکیل نماینده دوی وقف غریبانانو له کار وکي وکي وکي وکي نو چې زکات راغونډ کي نو بیا دی خو د هغوی وکیل او نماینده دی نو لږ شی ترې والي که تاسو وایه چې وکیل خو هغې ته وایي چې چا مقرر کړي نو دا سړی خو غریبانانو نه دی مقرر کړی که نه نو بیا د غریبانانو څنګه وکیل شو د هغې جواب دا دی چې اسلامي حکومت ته الله ډېر لوی اختیار ورکړی دی اسلامی حکومت چې دی پرورش د فقراو دی کوي د غریبانانو دی کوي نو دا حکومت چې دی دا اختیار دی حکومت له د اختیار شته دی چې د فقراو دپاره یو وکیل یو نماینده هغه مقرر کړي نو والعاملین او د هغه خلکو دپاره چې هغه عمل کوونکي وي علیها پرک په دې راغونډولو د زکاتونو والمؤلفه قلوبهم او هغه خلک چې بلدول شي زړونه د هغوی هلکه د دین سره او د اسلام سره د هغوی زړونه بلدول شي خو ګورې دا په دې شرط چې مسلمان همي او غریب همي اوس د یو قبیلې سړی راغی مسلمان شو خو غریب دی حکومت ووایي چې دا د قبیلې نماینده دی او غریب دی دله ورکي دا زکات د دې دپاره زکات ورکي چې د قبیلې هم د دې ایمان سره دغه پیدا شي شوق نو دا دغه دی دا هم جایز دی والم ریاضه خو یو به وی چې د کمو خلکو زړونه د اسلام سره بلده نه به مسلمانی ښه او بل دا دی چې دغه به فقیر به غریب به وفي الرقاب او په ازادولو د مریانو کې د زکات یو مصرف دا دی چې په وفي الرقاب په ازادولو د مریانو کې په ازادولو د مریانو کې دا مطلب نه دی چې د زکات په پیسو مریان هرې او ازادې دا مطلب نه دی ځکه زکات خو دې ته وایي چې چاله ورکې او بغیر د عوض نه ورکې نو چې ته پې مرې واخلې نو مرې خو چې تا پې واغشته نو دا خو دې په عوض کې ورکه بې عوضه خو دې ورنه کړه مراد دلته د مریانو نه دا دی چې مولا خپل مرې ته ویلي چې هلکه ماله دونه پیسې راوړه زه به دې ازاد کم تاسو ته مکاتب وایې او دا مکاتب تا له راغې چې ما سره لږ امداد وکړه نو تا له دا جایز دی چې د دې زکات د پیسو نه شی راوالې او دله ورکړي والغارمین او قرضدارو له یو سړی دی ډېرې پیسې وسره دي خو هغه قرضدار دی نو دله جایز دی چې دی خلکو نه زکات والی او یا تاسو وله زکات ورکې استاز به وي یو سړی دی لس لکه روپۍ ورسره دي خو بل پلو دی شل لکه روپۍ قرضدار دی شل لکه نو چې شل لکه قرضدار دی دله جایز دی چې د خلکو نه زکات والی تاسو له دا جایز دی چې دله زکات ورکړئ دا مه وایئ چې لس لکه روپۍ ورسره دي لس ورسره دي خو شل پې دغه دی هلته قرض دی والغارمین او د پاره د قرضدارو چې چا باندې قرضونه وي وفي سبیل الله او په لار د الله کې د زکات مال راخلي او د الله په لار کې لګې دلته مراد د الله د لارې نه عام د الله لار مراد نه ده بلکې حدیث راز کې راځي د دینه دوه قسمه مراد دي یو دی منقطع الغزات یو سړی جهاد ته ځي خو د جهاد د پاره اسباب هغه سره نشته یو سړی جهاد ته ځي خو د جهاد د پاره هغه سره اسباب هغه نشته وسله وسره نشته سورلی وسره نشته غریب دی او ته وله د زکات په پیسو باندې دغه وکړي وسره امداد وکړي دا جیز دی یا منقطع الحاج یو سړی دی په هغه باندې حج فرض دی خو هغه نه دی کړی امید ګله او اوس غریب شو چې غریب شو حج پې فرض و مالدار و وی نه که اوس غریب دی جایز دی چې تاسو د زکات پیسې راوالی او دله ورکړئ چې دی پې لاړ شي او دغه وکړي حج پې وکړي نو منقطع الغزات یا منقطع الحاج وابن سبیل او مسافر له وابن سبیل مسافر له یو سړی د هغه سن او پنجاب نه راغی دلته او چې دلته راغی اوس غریب سره هغه خپله کرۍ هم نشته د خوراک پیسې هم ورسره نشته او تاسو هغه له چې دی نو دغه دی د زکات پیسې ورکړئ دا جایز دي فریدوتن دا زکات فرض دی او مقرر دی من الله د طرفه د الله نه والله الله پاک چې دی علیم هغه خبر دی په هر څه حکیم خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې بیا بیان دی د منافقانو ومنهم ومنهم الذین او بعضې د منافقانو نه هغه خلک دي یؤذونه چې هغوی تکلیف رسوي النبی یا د الله پیغمبر ته بعضې د منافقانو نه هغه خلک دي یؤذونه چې هغوی تکلیف رسوي النبی یا پیغمبر ته مراد د تکلیف رسولو نه خبرې کول دي د هغه غیبتونه کوي هغه پسې بد وي دقسې یو ځل د منافقانو ډله وه او څه خبرې کولې د پیغمبر علیه السلام پسې او ملګری ورته وایي یا لکه چپ شه هسې نه چې ګورې پیغمبر ته دا خبره ورسي بیا به څه کوو استغفر الله هغه ورته وایي مړه پرېږده پیغمبر ساده دی چې څه ورته ووایو هغه مني ورته به قسمونه وکړو چې صاحب مونږ نه دي ویلي بس چې قسمونه ورته وکړو هغه خبره مني نو الله پاک وایي چې بعضې د دوی نه هغه کسان دي چې هغوی تکلیف رسوي پیغمبر ته خبرې کوي او که ته ورته وایې چې مه وایه خبرې مه کوه ورپسې نو ویقولون هغوی وی چې هو دا پیغمبر چې دی اوزنون دا اوریدونکی د هرې خبرې دی سبا به ورته دروغ رښتیا ووایو به زمونږ خبره به واوري زمونږ عذر به قبول کي ویقولون هغوی وی هو دا پیغمبر چې دی اوزنون دا اوریدونکی د هر څه دی قل ته ورته ووایه خدایم په خیر کې د هرې خبرې اوریدونکی نه دی د خیر خبرو اوریدونکی دی قل ته ورته ووایه اذنو خیر لکم دی اوریدونکی د هغه خبرو دی چې هغه ښي ستاسو دپاره هلکه پیغمبر علیه السلام کې دغه د شرافت دی ښه شرافت هغه کې قدر شته د خلکو قدر کوي هغه ښه پوهیږي چې دا منافق چې نن راغی او دا چالاکي کوي دا ټول دروغ وایي هغه ته پته لګي خو چونکې عزتمند دی دونه خلکو سره ګوتې نه ماتوي وایي ښځه صحیح ده نور یقین نو پیغمبر د هر چا په خبره یقین نه کوي یؤمن بالله هغه ایمان روړي په الله یقین کوي د الله په خبره و یؤمن هغه یقین کوي للمؤمنین د مؤمنانو دپاره ورحمت للذین او دا پیغمبر رحمت دی د هغې خلکو دپاره آمنو چې چا ایمان راوړی دی منکم ستاسو نه بیا د تخویف والذین یؤذون رسول الله هغه خلک چې هغوی تکلیف رسوي د الله رسول ته د الله د پیغمبر پسې خبرې کوي غیبتونه یې کوي لهم شته د هغوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک دقسې یو د منافقانو یو منافقو رسول الله پسې بدې خبرې وکړې یو صحابي راغی وی حضرت پلانی منافق داسې خبرې وکړې پیغمبر علیه صلات وسلام هغه راوغوښته چې هلکه ته خبرې ولې کې هغه دا ډبل ډبل قسمونه وکړه چې والله بالله صیبه د سره مې دا خبرې کړي نه دي هسې ما پسې دروغ خلک وایي ویحلفونه او دا خلق قسمونه کوي بالله په الله لکم ستاسو د پاره راشي او دا منافقان دروغ قسمونه کوي چې موږ دا خبره نه ده ویلې او دا ولې کوي لیردوکم د دې د پاره چې دوی رضا کی تاسو په دې دروغ قسمونو تاسو رضا کی خدایم په خیر کې که بنیادم د دن رضا شو نو څه او که د نه رضا نه شو څه هلکه د خلکو رضا کول پرېږدی د الله او د رسول د رضا کولو کوشش کوئ والله و رسوله الله او د الله رسول احق دا ډیر لایق دی ان یردوه چې دوی رضا کی هغه ان کنتم مؤمنین کچری ان کانو مؤمنین کچری هغوی ایمان راوړونکي ایا علم یعلمو ایا معلومه نه ده دې خلکو ته انه چې بېشکه من یحادد الله څوک چې مخالفت کوي د الله ورسوله د الله د رسول کم سړی چې د الله او د رسول مخالفت کوي فان له یقینا شته د هغه دپاره نارن اور د انار جهنم اور د جهنم خالدی خالدا فیها همیشه به په دې کې ذالک الخزی العظیم دقه دې شرمندګي لویه منافقان هر وخت کې په یری چې ربه خیر وکې هسې نه چې زمونږ د منافقت اظهار رسول الله ته ونشي یحذر المنافقون یریږي منافقان د سنه یریږي ان تنزل علیهم د دې خبرې نه چې نازل شي په دې مؤمنانو صورت یو صورت او تنبئهم دا صورت خبر ورکي دې مؤمنانو ته بما په هغه منافقت او بېمانې فی قلوبهم چې هغه په زړونو د دوی کې دي منافقانو خو به چالاکي کوله چې زمونږ منافقت ښکاره نشي خو بل پلو به یریدل چې ربه خیر وکې چرته د مؤمنانو ته آیات راونه لیږي چې په هغه آیات کې زمونږ دغه بیان د منافقت او زمونږ حالات ورته بیان نشي نو منا... یریږي منافقان د دې خبرې نه ان تنزل علیهم چې نازل کړي شي په دې مؤمنانو صورت یو صورت تنبئهم چې دا صورت خبر ورکړي دوی ته بما په هغه بېماني او منافقت فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دی قل استهزئو الله پیغمبر ته وایي چې ورته ووایه چې یا منافقانو ټوقې کوئ ځای الله پورې د الله رسول پورې د الله دین پورې ټوقې کوي ان الله یقینا الله مخرج ما ښکاره کوونکی دی د هغې تحذرون چې تاسو ته یریږئ تاسو خو د دې نه یریږئ چې زموږ منافقت ښکاره نه شي لیکن الله به ښکاره کوي دقسې د تبوک په سفر کې بعضې منافقانو چې هغوی به د مسلمانانو پورې ټوقې د دین پورې ټوقې نعوذ بالله د رسول الله پورې ټوقې چې مسلمانان کله خبر شو هغوی ورته وي یا بدبختو دا څه کوئ دی ورته وایي یا لکه اوږد سفر دی دا خو موږ هسې ګپ شپ لګوو د دې دپاره یې لګوو چې دا سفر کټ کټ کړو دا ځکه کوو د زړه نه خو یې نه کوو هسې ګپ لګوو ولئن سألتهم که چېرې ته تپوس وکړې د دوی نه چې لکه دا تاسو ولې خندا کوې د الله پیغمبر پورې او د مؤمنانو پورې نو دوی وایي موږ خو هسې ګپ شپ لګوو دا سفر بغیر د دې نه کیږي نه لیقولن نو خامخا خامخا وبه وایي دوی انما کنا نخود یقینا منګه ننوتلو په دې ټوکو کې ونلعبو دا منګه لوبې کولې اسې ګپ شپ هم لګو لوبې هم کولې نو قل ته ورته ووایه چې د ټوکو د لوبو دپاره د الله او د رسول نه بغیر بل څوک تاسو ته نه میلاوېدل نو ایله د الله پورې ټوقې کوئ د الله د رسول پورې کوي قل ته ورته ووایه ابالله آیا د الله پورې و آیاته او د هغه د آیاتونو پورې و رسوله او د هغه د رسول پورې کنتم تستهزئون تاسو ټوقې کوئ نو دی رال العذرونه کول چې صاحب مونږ نه دی ویلی او قسمونه کول او دا دی او دا دی الله وی لا تعتذرو تاسو عذرونه مکوئ قد کفرتم یقینا ښکاره کړی دی تاسو خپل کفر قد کفرتم یقینا ښکاره کړی دی تاسو خپل کفر بعد ایمانکم پس د ښکاره کولو د ایمان نه اوسه پورې په دروغه باندې ایمان ښکاره کو اوس هماغه د کفر ښکاره کو ان عفو عن طائفه منکم کچرې مونږه معافي وکړو ان عفو په دې شرط که چېرې موږ معافي وکړو عن طائفة یو ډلې ته منکم ستاسو نه ستاسو د منافقانو په ډله کې چې کوم ډلې او هغوی صحیح توبه وباسي او د ووایي چې موږ به بیا داسې نه کوو نو الله وایي دوی ته خو به زه معافي وکړم خو هغه بله ډله هغوی ته نه کوم یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي ربه د خپل خوږ پیغمبر علیه